من الوحدت د ځان لوالینا خمل ګری نه با خفه دی والے سبت زده کې نصيحت به درته کوي خمل ګره پکاري خو استاد خمل ګره و املاء الخير او بیان د خیر املاء بیان ا بیان د خیر ا غره دې من السکوت د چپوالینا خیر بیانو کنو د چپوالینا دا به تر دې اے زوس چپ ناشته ما الک شاده سنه دین دا به تر دې چې قران روانم خلکو ته وخه ما حدیث روان دا وګوره ما دا بیانو کو نو دې چپوال نه دا بهتر نشه خلکو له فایده ملاوي شي ځکه دا مرګ چې دی نو دا یو دروازه ده په دروازو د جنت کمرګ نه نو دې نه رسیږي هغه دروازې ته هغه دروازو د جنت ته به دې رسیږي په سبانه په دې مرګ باندې صحیح سره چی او هغه مل شو ناغه به د جنت په دروازو باندې روح دا ګرځي چې ژوند دی نو بس مصیبتونو سره بسري ځکه خود مؤمن د پاره تحفه دغه غلط د پاره نه ید الله علی الجما لاس د الله په جماعت ته لاس د الله لاس نه مراد طاقت پدا مې د انسان یو طاقت ته چې دانی به څه شي کوله ید نه مراد طاقت د الله طاقت په هغه خلکو باندې شامل لې چې هغه جماعت وي لا ينفقو چې نشي خرج کوله دا خزانه نه ډېر خزاني دي خدا غې نه یو روپیم خرج کیږي نه فی سبیل الله پلار د الله کې نو پدا سے خزانو بسکه خزانه هوا غدا چپاغه خزانو کې مالونو دولتونو کې زکاتم ورکا خیراتم وکا غریب سره دیندار سره احسانم وکا او چې علم دی او کوم معذور لوی علم دی دوره مې کړې ده او پلانې کتابونه مې ویلي دي الکه سب یره بس دې گاډي ماړې کې وخت رونو تا علم دې نه پاره کړو چې گاډي ته ودرېګا تا علم دې نه پاره کړو چې تا ذمہ داری کوا ات کوا بشکا کم سے کم خو بدا هم کې دا خزانه خو به خلکو تور کې کړ نه بس هغه په پټي کې پاتې شو هغه د گاډي دکان کې پاتې شو ختم بر اسمان کې فرشتي ولز غور غور غور ټول شپه لګیای الګ ته دا حمد وی ظالما او سردا